نازعات دا ما قبل سره ربط دا دی چې په مخکې صورت کې هم ذکر د جزا او دلته هم د جزا ذکر دی یعنی د قیامت دروازه هول ناکی دلته کې بیانې نو فرمایي والنازعات غرقا قسم دې پراخون کو غفوون کو فرشتو باندې والناشطات نشطا قسم دې په بند پرانستلون کو یوم ترجف الراجفه او یوم فدات ورځ باندې په کوم ورځ چې ترجف الراجفه او وزي وزيدن کې تتبع هر راجفه ورپسې راشي بلا قلوب یوم اذن واجفه زړونه او په دغه ورځ باندې ټوپونه وهي ابصار وا خاشعه سترګې با کټوي سترګې کټه دا دلته د فرشتو غو پنځه صفاتونه ذکر شوي دي د کوم تعلق چې د انسان د مرګ او روح خطو سره دی نو روح خطو وخت چې کوم اختلاف راځي چې دا به الله وي کدا به ټولي فرشتي وي کاغه یو فرشته به وي جبريل عزرائیل علیہ السلام ملک الموت نو دا غي اختلاف تعارضونه جواب مونږ کړو مقصد تینا د قیامت اقوال بیانول دي نو فرمای یقولون وای بدی ان لمردودون فی الحافره آیا موږ به دوباره تاوی ګورم بنی حال تا ایدا کنا زامن نخرا هل تاک حدیث موسی اے راغله تاسو لا قصه د موسی علی السلام ان داو رب بالواد المقدس طوا کله چې आवाज وکړ دا پروردگار ددو په مقدس وادي مقدس طوا کې اذا بلا فرعون انه طغى چې ورشه ته فرعون تا سرکشي کړی دا فقل هل لك الى ان تزكى آیا تاسو غواړي چې تپاک شي واهدی کیلا ربک فتخشا او هدایت درکم تعالی خپل پروردگار طرف ته فتخشا پتو یریږي انتم شد خلقا من السماء وبناها آیا تاسو ډیر تخې په اعتبار د پیدایش سره یا اسمانونه چې جوړ کړی شوی دي چې موږ هغه جوړ کړی دي رفع سمکا فتوا اوچت کړو دا جسم فتوا پس برابر کړو دا انتم شد خلقا من السماء بناها آیا تاسو زیات سخی په اعتبار د پیدایش سره ام السماء بناها یا اسمان مونږ جوړ کړی دی رفع عظم کها فتواها اوچته کړو داغه جسم نسیات تاثیر کې انسان ما تا د کوم کوشش کړي وبرزت الجحیم لمن یرا او ظاهر کړي شي جهنم د پار راغی چا چې ویني فام ما من طغا پس چا چې دنیا کې سر کې شکړي وا تر الحیات الدنیا او هغه غره کړو ژوند لند فإن الجحیم هی المأوا پس پتا کی ترا جهنم چې دی هی المأوا دا غځای دی واما من خاف مقام ربه او بهرحال څوک چې ویری د مقام د خپل پروردگار نه ونهى النفس عن الهوى او من کړو خپل ځان لره د خواهشاتونه فإن الجنة هي المأوى نو په تاکي سره جنت د ځای دی یسالونک عن الساعه ایان مرتاها سوال کوي تا نه د قیامت باره کې ایان مرتاها کله به وی داږي قیام قائمی کی بکلا انو پیمان تمن ذکرا تب کم ځای کې داغي د یاد نه پیمان تمن ذکرا الی ربک منتهاها داغي رسیدل پروردگار ته دی نه دروازه د قیامت پته صرف الله تعالی بل چا د نشي کېږي انما انت منذر من یخشا خبر دا د بلنه انت منذر تیرون کې من یخشا غشا درا چیریږي